التقاء الساکنین معنی دو ساکنین جمع شول کله به دا په یو کلمه کې او کله به په دوو کلمو کې که په یو کلمه کې نو دا التقاء او اجتماع او جمع کېدل د ساکنینو یا حرف لین یا حرف صحیح وي دا درې صورتونه شول او دا حالت الوقف کې شول دا درې واړه جایز دي صحیح ده دارنګ هذا البيت بين الياء والتاء من خوف بين الواو والفاء في الامر اجتماع ساکنین دا پمن د میم او د را کې ورضو عنه پمن د نون او د ها کې والارض په دې دریو کې به څه کو قاری صاحب دي ته وایي التقاء ساکنین علی حدهما حد نو تی نه دی ها تاسو وایي کنه وی علی حده او علی غیر حده سمانا خلکو لکه تا ور د حد نه ډیر تجاوز وکړو نو علی حد ما دا چې حد کې دن نه دنو جایز شو ډیر روانه نه دی کړي علی غیر دې دې لوي چې د حد نه ور واوړې دو اوس به غم کو بیا جایز نه ده غم به کو څنګه غم به کو را روان دي په حالت د وصل او د وقف کې نو دا علا غیر حده ده برابر خبره ده که په یو کلمه کې او که په دوو کلمو کې په یوې کلمې کې مثال به څنګه وي التقاء د ساکنینو راغله په یو کلمه کې وصلن او وقفا سواخه کې الف مد ده ورپسې خا مشدده ده ساکنه ده نو الف او خا الان کې الف او لام او الف لام میم کې لام او میم کې مدا او په میم کې هم ده حاجی اوس بس کو دا التقار ساکنه علا غیر حد دی د دې سره بس کو نو دې کې به مت کو چې مت دیو کو نو بس دا مت داسې شو لکه په منځ کې حاجز رالو بین الساکنین صحیح شو اے الصاخه نو منځ کې دا مت تاسو د لکه د دواړو په منځ کې د حاجز راوستو نو رفع او شو پورته شو دا وقفن او وصلن التقاء د ساکنینو دا هر چې په دوو کلمو کې دا کلمتين نو هغه صرف التقاء د ساکنین په وصل کې او وقف کې نه ما ته وګوره اذا الشمس پاڼه واړوي وقال تخرج او ادعو الرحمن چې وقف کې نشته څنګه اذا الشمس شتا وقالت اخرج شتا نشتا او ادعو الرحمن نشتا دلته ذکر کړي چې په کلمتين خو حالت الوصل چې وصل وکړه به التقاء د ساکنینو راځي وصل دی کو اذا الشمس دو ساکنین جمع شول یو الف دی او بل سری شین نو سدی کو الف حذف شو وقالت اخرج یو تا دا او بل خا او ادعو کی واو دی او دال دې سره بس کو وارث تر روان دي یا به ته په حذف سره ځان ساتي چې یو به پکې حذف کې لکه قاری صاحب چې ویلو په موس کې ورته دا مرګره ولاړو او التقاء د ساکنین وراله وي الله دې خیر کې ماونه مې یو به پکې حذف کی دویم حرکت به ورکه څه به ورکه حرکت نو حذف کیږي به کله چې کله اجتماع د ساکنین وراله کلمې جدا جدا دي اول پکې مد ده نوز بسنګ وي و اذا الجبال کې الف مد حذف شو اصل کې څنګه و اذا الجبال قالوا اللهم کې واو حذف شو وفي السماء کې یا حذف شو تحيي الموتى ګوره دا کوم سيزونه چې حذف کیږي لك رب أرني كيف تحيي الموتى رب أرني كيف تحيي الموتى د دې باره کې خبره را روانه ده په الیاء المتطرفه بها 60 صفحه کې هغه یا وقفا او وصلا دلته حذف شوی وصلا خو ځکه حذف شو چې التقاء د ساکنین وراله او وقفا ځکه حذف شو چې شتنه وقف در اسم الخط تابع دی دای داسې لیکلي باقي دې تفصیل وال تکو چې دا یاګانې حذف کیږي کنه حذف کیږي او کوم حذف کیږي او کوم نه نو یا به حذف کو یو او دویم څه دی حرکت به ورکو نو حرکت به کله د څه ورکو مونږ خو صرف یو قاعده زده کړې چې ساکن اذا حرک حرک بالکسر نه کله به کسره کله به فتحه کله به ضمه صحیح شو نو کسره به کله قاری صاحب التقاء د ساکنین راغلي کلمې جدا جدا دي اول پکې ماده نه ده نو ورته قانون راځي چې ساکن اذا حرک حرک بالکسر نو څنګه به وي قل ادعوا الله اصل کې قل ادعوا الله اجتماع ساکنینو څه اول چې تاسو وایي دلته اجتماع ساکنینو د اول بخایي چې کم دي ساکنین نو دلته کم کم دي دغه طالب نه وي د کزور د تور جامو والا کزوړي نو لاس دی اوچت کې او کنه وي نه دی اوچتای ناول نمو کسره ورکا وقالت خروج کې کسره ملاو شو ان اقتلوا کې کسره او خروجو کسره ولقد استهزئ کسره برحمت ندخل الجنه کسره اجتماع ساکنن څخه راغلی و په من د نون تنوین او د دال کې صحیح شو باقی ادخلوا والا حمزه وصلی ده وختي ذکر وشو کله به فتح ورکه وانا على ذلكم من الشاهدين وانا على ذلكم من الشاهدين کې مفتح ورکا ستا مفتح ورکا سوق بوخي نون ته من الشاهدین کې نون ته فتح ملاو شو وګوره مونږ ویلو چې اجتماع د ساکنین راشي کلمې جدا جدا دي اول پکې مدنه د کسره به ورکو دلته مو فتحه ورکه نو دا د غین استثنایی صورت ده بس فتحه مو ورکنو کانتا تحت عبدین من عبادنا دلته فتحه ملاو شو کوم ځای کانه تا کې څه ته ملاو شو تا تا کما تا زوی تا یادای حرف تا نو دا دا چل کوي په پته مونږ پويو حرف تا یادای صحیح شو کنه اصل کې و کانت سو نو تا ساکن وا نو ورپسې الف را لوم ساکن الف قسم ساکینی اگر چې دې مرګري مذهب دار چې الف دوه قسمه ده نه بیا اقسام د الف استه کوي خو یو الف ماده ده یو یا ملف ده ها غرونو کې ګرځي را ګرځي بیا د یې تعالی چې اجرا کوله مخارج مولو خو بیا مولې اجرا او صفات او باسي په دې حروفو کې نو د لوی الف خو ته د سهرا لرکوي الف کوئی صفات می پات نشته وي مولوی ولې نشته وي ځکه چې مخرج یې نشته مې تا ونه وی چې د جو فل فم نه ادا کیو یا خو الف ماده و موږ دا الف خبره کاو دنیا کې یو الف ته نو بل نشته ضمه به کله ورکو چې واولین د جمع راشي فتمنوا الموت ګوره تاسو په کسره کې سوي او خروجو سموي ا کسره کې وګورئ مثال څه دی او خروجو او دلته کې د فتمنوا الموت ته به وسوي چې التم واو د دلتم واو د ال د دولي کسر ورکه دلته دولي طم ورکه دلته واویلین د جمع دی او هغه ځای کې د جمع واو نه دی عام واو دی او دلته مضمه ورکا ثم رددنا لكم الكره میم د جمع ته بم ضمه ورکاو اصل کې غساکن وکنه نو ضمه ورکا دی وجنه په میم د جمع باندې قاریان وی روم او اشمام نکیږي ضمه د په دې ضمه روم او اشمام ځکه نکیږي چې حرکت عارضی دی دا خو د اجتماع د ساکنینو د وجې دې ته ملاو دی نه ځل کې خدا ساکن دی اصل کې څنګه د لکم څوک په دې پوه شو اجتماع ساکنین باندې اوس پوه شوي کنه الدرس الثامن والعشرون اقسام الها اقسام د ها نه په سلور قسمه ده یو د های اصلي او بل د های سکتا او درم های ضمیر او سلورم ها د تانیث های اصلي څه ته ویل کیږي آیا ستدي ته ویل کېږي بس چې د د کلمې د بنا نه د حروف اصلي او د کلمې نه دا غینه بغیر کلمه سي نیمګړی وي دي ته هاي اصلي وي مثال څنګه ده نفقه ينتهي وجه ابيكم وانهى عن المنكر الله توجه فواکه اے دا کوم د چې ګل جوړ شوی کنه ګل ومکتو دلته ولیکي الله او دلته ولیکي فواکه د هاګانو اقسام پیژنئ او په دې باندې وقفونه مو پیژنې ورنه بیا به در لړې روزونو کې ګران شي ښا یو سړی چې هاي اصلي نه پیژني هاي ضمیر نه پیژني نو دې وقف په نه پیژني نو بیا په ګډي وډي لیکینو پرچا کې ها نو هاي اصلي څه شی دی ما ته وګوره هاي اصلي دی ته وای چې د جنس د کلمې او هاي اصلي باندې ټول وقفونه په پټو سترګو جایز دي دې کې بدانه وي چې روم پکې کیږي کنه کیږي هغه د هاي ضمیر خبرې دي چرته چې هاي اصلي رااله مثالونه مې درته ذکر کړل نفقه ينتهي وجهه ونها اوس په دې وجه باندې کوم موقف کې درې واړه پکېږي په ها الله فواکه توجه دا د جنس د کلمې نه دي که چرته نفقه هونه د حالر کا نو نفقه بس شي کلمه به نیمګړي شي صحیح شو بل د ها او سکت ها سکته هغه ها ته ویل کیږي چې دا راځي د پاره د ظهور د حرکت د یا تاسو به وایي قرات عشر چې کوي الحمدلله رب العالمین صحیح شو خو بهر حال دا ستاسو روایت خبرې دي دا پکې زده کا دې ته حد سکتی وایي بل ده ها الضمیر او دې ته ها الکنایه وای های ضمیر څه ته ویل کیږي هي التي تكون في الوقف هاء وفي الوصل تاء دا غها دا چې په وقف کې ها او په وصل کې تای نه حیتانیس ته غلط تعریف لیکل ها د د حای دا تعریف چې کړه صحیح نه دی دا د حیتانیس هغه حای ضمیر څه ته ویل کیږي ها الضمیر دا ویل کېږي دی ته چې دا غها د چې ضمیر د مذکر وي غائب ضمیر د مذکر غائب دی هي هاء الضمير الزائده عن بنيه الكلمه زیاتی وي د اصل کلمې نه نوي او دا اسی ضمیر وي د واحد مذکر غائب دیو جن هاي ضمیر چې مونږ کومه ها توایو هغه به اے کلا ها د تانیث وی لکه مثلا ضحا ها ام ضمیر دی خو هغه ته په تجوید کې هاي ضمیر نه وي هغه ته هاي تانیث وي صحیح شو د دې وجه نه خو مونږ وایو چې په حای ضمیر باندې فتحه ډو راځي نه یا په کسره راځي یا ضمه او ضحاها کې خو فتحه پر راغلي صحیح شو نو هغه باندې فتح نه راځي کوم چې مذکر ضمیر دی غائب دا حای ضمیر د دې فائدہ سي په قران کې الايجاز والاختصار اختصار د پاره راځي اوله خبره د های ضمیر د حرکت باره کې ده چې د دې حرکت بسې نو اصل حرکت ضمه ده په دې کسره مرادي ضمه قوسل څه ده ضمه لك له منه اکثرم پر راځي احوال د های ضمیر نو احوال د غدي دا الیه به و مان ثانیه دا موږ احوال ذکر کړی یو د دې د حرکت خبره ده او بل د دې د وقف خبره ده نو حرکت خو ما وي ضمه پکې اصل ده او حرکت به راضی کم نو که د حای ضمیر نه ما قبل یا ساکنه یا کسری نو په دې دواړو صورتونو کې به دا مکسوري دا یو قاعده شو مخکې د څه شي دي یا ساکنه دا یا کسره دا نو دا به مکسوره لکه الیه مخکې ته یا ساکنه دا نو کسره ده او به مخکې ته کسره ده نو په دې هم کسره ده صحیح شو دا قاعده یو شو د دینه سلور سيزونه مستثنا دي سو سلور وما انسانیه سوره کهف کې علیه الله سوره فتح کې ارجه سوره اعراف او شعراء کې فالقه سوره النمل کې هم کتل لیکلي دي ورپسې وما انسانیه مخکې ته یاد او بیان پکې ضمه ده عليه الله مخکې ته یاد بیا هم ضمه ده ارجه مخکې ته کسره ده او بیا هم سکون دی پې فالقه مخکې ته کسره ده او بیا هم سکون دی پې دا ولې هغې خپلې وجې دي خو بس کلې وجه دار چې بس داسې طریقې سره مونږ ته روایتاً را رسېدلي دي قاعدې نه خلاف وجه اوس نه وایو دویمه قاعده کچرته مخ کې تیای ساکنه او کسرنی بیا به په ضمه صحیح شو کچرته مخ کې تیای ساکنه او کسرنی بیا به په ضمه مثال منه معه منه کې ته مخ کې ضمه شته مخکې ته کسره شته نو ضمه پراله معه کې دا منه کې ته مخکې نه ساکن شته او نه ته شته کسره معه کې دغه ترتیب د نو ضمه پراله د دینه دا ورپسې خبره د حرکت شروع کیږي مثالونه ټول یو ځای مالی کلی خو تقسیم کوي په دې ترتیب ها ور او امره الى الله نه بل خبره شروع کیږي د حرکت د هاي ضمیر هاذ نه دي لیکل شي دا مثالونه وامرهونه غرض د مصنف رحم الله سره حرکت د حای ضمیر ذکر کول دي نو ګور او امر الى الله کې دا وای که د حای ضمیر نه مخ کې او رستو متحرک وي د د حرکت خبره خوش په مخ کې د سلی خبره یادو امر الى الله نه د سلی خبره که د حای ضمیر نه مخ کې او رستو متحرک وي نو په دې بسل کېږي وګديږي با او که یو خوا بل خوا دواړه ته ساکنی دا غي مثال وسنګي منه الماء اوس به کې سله نه کیږي خود دینم یو استثنایی صورت شتا فيه مهانا فيه مهانا مخکې د ساکن دی بیا په کې سله شوی که څو کوئی دا ولي ومال قياس في القراءه مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا سلورم های تانیس ته خو د های تانیس نه مخکې د های ضمیر د وقف خبره مونږه مخکې کړې و هه مونږ ویلو په های ضمیر کې وقف بلکې شل پیری مو ویلی چې وقف په روم او شمام او اسکان ټول کېږي که بازي کېږي نو موږ ویلي یو قول دا دی چې وقف په روم او شمام او اسکان مطلقاً ټول پې کېږي هر وخت کې دویم دا دی چې روم او شمام پې ډوکېږي نه صرف اسکان پې کېږي او دریم تفصیلی دی او دا راجح مذهب دی کمخ کې تی واو ساکن یا ساکنه کسره ضمه ضرور څیزونه شول دا ته راغلی نو بیا په وقف به روم او اشمام نه کیږي او کني راغلی نو کیږي صحیح شو نو دا یاد ساتئ اوس بل خبره هاده تانیس هاده تانیس څه ته ویل کیږي هي التي تكون في الوقف هاء وفي الوصل تاء دا غدا چې په وقف کې هاي او په وصل کې تای بیا ګوره دا های تانیس چې دا په قران کریم کې په دوه قسمه ده یو هغه د چې مرسوم بالهاء لیکلي دي درته چې په ها باندې لیکل شوی های تانیس په صورت د ها کې لیکل شوی او دې ته څه ویل کیږي دې ته ویل کیږي التاء المربوطه المربوطه طاسره تای مربوطه دویم هغه د چې لیکل شوی په تا سره مرسوم بالتاء او دې ته ویل کېږي تای مفتوحه دا خبره منهاج التلاوه والا ذکر کړي چې ها باندې لیکل شو یا به څنګه اپ ابداسي من اهلها عليها منها انها قضاها ټول څه شي دي هاي تانیس دي کنه دي مؤنث ضمیرونه دي او چې په لیکل شوی په تا سره یې دا په دوه قسمه ده دا یو هغه چې پتاي مفتوحه سره کې ته جوړ شي کنه ځکه ورته هاي تاني سوی اے رحمه او بل هغه د چې پتاي مفتوح سره تای مدوره لکه تای مربوطه ده دا ګول تا رحمه نعمه کلمه طیبه الزکاه مزجا جنت النعیم جنه او بل هغه چې لیکل شوی په تای مفتوح سره دی اولنې کو درې دا اختلاف نشته اول کې غو ټول اتفاق د څه بکې وقف په حاکه رحمه نعمه هر چې په تای مفتوحه سره لیکل شوی قاری صاحب نو په دې کې اختلاف ده دا په دوه قسمه یو څه شه ده المتفق علی افرادها المختلف فی افرادها یو د قاریانو باغی کې اتفاق ده چې دا لفظ مفرد ده دا کلمه مفرده ده او بلغه چې اختلاف ده پکې سو کوئی مفرده ده او سو کوئی جمع ده نه شوي نو چې د ټولو په اتفاق د چې دا کلمات مفرد راغلي نو هغه کم دي تاسو ته مخامخ لیکلي رحمت دا په قران کریم کې وځای راغله پتاي مفتوحه سره ها هر ځکه غره رحمتو پتاي مفتوحه سره ني او دا خبره ځکه از دغه ته چې سبا قران کې وقف کې نو کتا ګول تا دن وقف بکې رحمه او کتا مفتوحه دن وقف بکې رحمت وای نه شوي نو بیا به توقف څنګه کوي چې تعالی پته نشته چې تای مفتوحه ده که مربوطه ده د دې وجه نه دا و ځایونه وپېژنه چې په دې کې به وقف په تا سره کې رحمت ان رحمت و ځایونو کې دا راغلي او دین علاوه ټول مربوطه ده نو دا و ځایونه به زده کې په دې کې چې وقف کې نو رحمت سره بکې باقي چې څومره ځایونه دي ټول رحمه او ځایونه کم دي څو دا تقنتو کې تاسو کولو پر رحمت باندې پوي شوي ورپسې د نعمتو دا هغه دي چې ټول قاریان وي رحمتو ده ټول وای مفرد ده دا ټول کلمات مفرد دي او هغه نورو کې بیا اختلاف درا روان دي نعمتو دا په یو لزایا کې قران کې پتاي مفتوحه سره لیکل شوی نو وقف به څنګه کې نعمت نعمت نعمت سورة بقره کې راځي آیت 231 واذکروا نعمت الله علیکم سورة آل عمران 102 په دوو ځایونو کې په تای مفتوحه سره راغلی قران کې ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين دلته کې لعنت لګل کنه تای سره سکون دا صحیح نه دی تا باندې په فتحه کې سورت آل عمران 61 دویم سورت نور و میت کې راځي والخامسه ان لعنت الله علیه دین علاوه چې قران کې څومره راځي نو دا بسې پتاي مربوطه سره وي لکه سورت بقره کې راځي اولائک علیهم لعنت الله نو لعنه سلورم د شجارت دا شجاره چې کم ده دا یو ځکه پتاي مفتوحه سره راغله قران کې صرف ان شجره الزقوم طعام الاثیم سوره دخان 43 نمبر آیت او دین علاوه چې څومره راغلي دي نو ټول قاریانو اجماع ده چې هغه په ګول تا دي لکه یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد علی شجره او اذالک خیر نزلا ام شجره الزقوم ام شجره بل څه چې د جنت دا په یو ځای کې قران کریم کې پتاي مفتوحه سره راغله سورته واقعا کې آیت یو کم نوي نو وځيونه دي چې باغی کې ور سره سم ده ذکر د خاوندم د امرأت سره راغله سورته ال عمران 35 ایت کې راځي اذ قالت امرأة عمران او سورته یوسف کې راځي قالت امرأة العزیز دیر شمایت او یو پنځوستم سورت تحریم لسم آیت کې راځي او یو لسم کې امرأت نوح او امرأت فرعون سورت قصص نهم آیت کې راځي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك سو کوئی په لی باندې وقف هم ده وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ویلو بیبي د فرعون دا مقتل وا دا سترګو یخواله به زما د پاره اته غوزم کافرینو ولک لا تقتلوا تا ته نصیحت کوم چې قتلوي ما بعضی داسې وقف کړ دا وقفونو بیان کې بیا راځي چې دا وقف صحیح ده کنه بعضی وقوف متکلفه کنه تکلف پکې کړی شوی متکلفه اکثر یو کتاب د شیخ الحصری څخه هم ذکر کړی بهر حال چې کوم ځای کې ورته ذکر د خاوندینو تابه مفتوح وي والا لا څوک به دې پوه شو دین علاوه تاسو قران کې چوغوري لکه سورته احزاب کې راځي و امراه مؤمنه هلته څنګه د ګول تاسو سره و امراه بل ورپسې د معصیه دا په قران کریم کې صرف دو ځای راغله ده او پتاي مفتوحه سره راغله ده اډو تای مربوطه سره شتنه سورت انفال کې راځي آیت 38 فقد مضت سنة الأولين او بسورة فاطر کې راځي 43 فهل ينظرون الا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا دا درې ځای یو آیت کې راغله او سورته غافر 85 سنت الله التي قد خلت في عباده دی پنځونه علاوه چې څومره دي نو ګول تا سره ده ها سنت من قد ارسلنا کې لکه سورته اسراء کې راځي نو سنت بل ده ابنتا بقيه الله خير لكم وقف بسنګه کې بقيه نور قول تعالى وبقية مما ترك آل موسى بل ده كلمة دا راغل ده پتاي مفتوحه او مربوطه دواړو سره یو ځکه پتاي مفتوحه سره راغله وتمت کلمت ربک الحسنا سورۃ اعراف 137 باقی په ها سره راغله لکه والزمهم کلمه التقوا یعنی ګول تا سره بل د فطرت المختلف فی افرادها بل هغه تا دا چې باغی کې اختلاف د چې مفرد د کجمه نو هغه دا خدا کلمتو مخکې کوم دی ورستو کوم دی نو دې له مې اوس سوچ شو دا دې کې اختلاف ته تمت کلمات ربک او کلمت ربک نو بهر حال دا مخکې سره لیکل نه دی پکار خو زه دې باره کې به سوچو کو دا یو ځای راغل دا نه سي ها ګوره بیا هغه چې اختلاف ده پکې چې دا مفرد ده که جمع ده ابن الجزري دې ته اشاره کړي او یو کل مختلف جمعا وفردا فيه بالطاء عرف قاعده عامه ذکر کړي په کم کې چې د قاریانو اختلاف دی چې دا به مفردی که جمع وي نو دا به پتاي مفتوحه سره لیکل شوی او دا و کلمات دي سو آیات یو سورۃ یوسف کې راغلی یو سورۃ عنکبوت 50 آیات کې لقد كان في يوسف واخوته آيات وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه اختلاف د پکې چې مفرد د کجمه الغرفات سورۃ سبا کې راغله 37 وهم فی الغرفات آمنون الغرفات حمزه صاحب دا په سکون درا سره ویلې او په حذف د الف سره نو څنګه بشي وهم فل غرفه امنون اختلاف دی پکې خو چې وقف پکې کنه وقف نو دواړه قاریان پکې پدې کې سړي متفق دي چې وقف به پتا سره کې وهم فی الغرفت او وهم فی الغرفات پوهیږئ کنه دغه اختلاف دی پکې دا سه دا نور کلمات دا هم صرف یو نمونه تاسو ته ذکر کا وهم فی الغرفات آمنون ته روغ شو څه ټایم دی زه یو پنځه منټه پس بیا راشم